د دوی پیغمبر رحمت للعالمین دی چې الله دې امت لپاره غنیمت حلال کړی دی پخواني امتونه یا خو بعضې امتونو جهادونه نو چې د کم امتونو جهادونه هغوی له دا مسله وه چې غنیمت حاصل شو هلته کې دی که د اسمان نه اور راغی او هغه دغه یې وسوځوه شي دا نښه د قبلېدو ده که رانغې دا نښه د نه قبلېدو ده دې کې تاسو ته روایت کوي د جابر ابن عبدالله نه خو د جابر ابن عبدالله شاګرد چې دی یزیدي فقیر دی یزید فقیر وی دا فقیر ټکی چې دی دا د فقر نه جوړ نه دی چې یزید فقیر هغه یزید چې هغه غریب و فقیر و وی دا فقیر چې دی دا د فقار نه جوړ دی فقار دغه ته وی دا د ملا جوړونه نه دي دا د ملا بندونه د دې غریب د ملا په دې بندونو کې لږ فرق و نو ځکه ده ته بیا څه یزید فقیر پاتې شو ښه دا خو ویلی و دا ویل نه ویلی ښه حدثنا اسحاق سمعا جریرا عن عبد الملک عن جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنه قال د دې حدیث او د پاسنی حدیث غالبا مضمون یو دی قال جابر وی جابر ابن سموره جابر ابن سموره دا ماجر صحابی دی جابر ابن عبدالله انصاری صحابی دی قال دوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اذا هلک کسرا کله چې هلاک شي تبا شي کسرا باچا د فارس او د ایران دا کم موجوده حاکم دی دا هلاک شي نو فلا کسرا بیا به نه وي کسرا بعده پس د دی نه بلکل چې هغه هلاک شو د هغه زوی راغی هغه هم ختم شو بیا د هغه لور راله هغه هم ختم شو اخر کې د حضرت عمر صاحب زمانه کې د هغوی چیر حکومت ختم شو و اذا هلک قیصرو او کله چې هلاک شي د روم بادشاه دا چې کوم موجوده دی نو فلا قیصر بعده بیا به قیصر نی پس ددنه مراد ددنه دا دی چې د شام او دې علاقو کې به بیا په دې فلسطین کې به بیا نی بلکل دا علاقې به فتح شي والذی نفس بیده زما د قسمی په هغه الله چې زما دا نفس په لاس د قدرت د هغه کې دی چې لا تفتنن لا تنفقن لا تنفقن انفق ينفق معنا دی لګول چې خامخا تاسو به ولګوئ خا دا دویم حدیث دی د جابر ابن عبدالله نه قال جابر وی شاګردانو ته لګیا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی پیغمبر علیه السلام تاسو ویلم دی رابم شي وی ما ته الله یو څو څیزونه راکړي دي چې الله تعالی نور پیغمبرانو نور امتونو ته نه دي ورکړي هغې کې یو دا دی چې احلت لی الغنایم زما د پاره په جنگ کې غنیمت دا جایز دی لیکن نور امتونو د پاره دا جایز نو احلت حلال کړی شوی دی لیل غنائم زما د پاره او زما د امت د پاره غنیمتونه جنگ مو کا ثواب مو ګټه اجر مو ګټه او ورسره معلم راوړه دا د دې امت خصوصیت دی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره حضرت ابو هريره وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول قال هغه وفرمیل پیغمبر علیه السلام صحابه ته ووی چې تکفل الله ذمواري کړې ده الله کفیل ذموار ته وایي ضامن تکفل الله ذمواري کړې ده الله لمن جاهده د هغې چا دپاره چې هغه جهاد ته لاړ شي ذمواري کړې ده الله تعالی هغې چا دپاره چې څوک جهاد ته لاړ شي خو هسې جهاد ته نه فی سبیله د الله په لار کې د الله د رضا دپاره او دی چې نن د کوره روتی دی څه شي له روتی دی لا یخرجه نه راوباسي دله د کور نه لا یخرجه نه راوباسي دله د کور نه الا الجهاد فی سبیله مگر جهاد د الله په لار کې د کور نه هیڅ شي دی نه دی رایستی وایي والله که د کوره وځم خصوکا مسله د جهاد ده لا یخرجه نر او باسی دلا الا الجهاد فی سبیله مگر جهاد د الله په لار د هغه کې یو وتصدیق کلماته او هغه تصدیق د ده د کلماتو د الله الله چې د مجاهد د پاره کم اجرونه او ثوابونه بیان کړي دي په هغې باندې د ده تصدیق چې واقعي الله مجاهد ته دا ثوابونه ورکوي نو الله تعالی ذمواري کړې ده د هغه کس دپاره چې هغه جهاد ته لاړ شي د څه شي ذمواري کړې ده بان یدخله الجنه د دې خبرې چې الله به دې جنت ته داخلی معلومیږي دا خبره چې مجاهد فی سبیل الله نی چې د جهاد وکړو فله الجنه دله جنت دی خو چې وروسته یې بیا بدعملۍ ونه کړي بأن يدخل بأن يدخله الجنه د دې خبرې دا د تکفل سره لګوي الله ضمانت کړی دی د دې خبرې چې الله به دې داخلی جنت ته دا علی چې دی دغه ځای کې مړ شي او یرجعه یا به الله دی واپس کی الی مسکنه هغه خپل ځای د اوسېدو ته الذي هغه خرج منه چې دی راوتلی دی د هغې نه هغه کم کور نه چې دی د جهاد دپاره راوتلی الله به روغ جوړ واپس هلته ورسوي خو خالی نه یا به وله اجري صرف او یا به ورسره اجر مي او مال به مي من اجر سره د اجر او غنیمت یا سره د سو د غنیمت دا من اجر او غنیمت دا او د شک د پاره نه دی دیتا منخل ووی منخل و دې ته وایي چې دې دوو کې به یو وي نو مطلب دا دی یا به صرف دا یا به دغه وي دا مال به مي او اجر به مي او یا به اجر مي او غنیمت به مي من اجر چې هغه اجر دی او غنیمت یا غنیمت دی حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وی چې په بنی اسرائیلو کې یو پیغمبر و غالبا حضرت یوشع علیه السلام والسلام دا غنامه وه سره د بنی اسرائیلو هغه تیه وادینو د تیه نه پس دوی لاړل او د شام چې کم جبارین قوم و د هغوی سره جهاد شروع کړ چې جهاد یې شروع کړ کوې کوې کوې چې دې کې بس مازدیګر شو او دا قوم ته په قلا نه نوتی دی غالبا دا د جمعې ورځ ده اوس نور په پریوتو دی نو دې نور ته وایي نوره تا ته هم امر شوی دی خو ما ته هم امر شوی دی د الله په حکم لږ ایسار شه نور ورته هم دقسې ایسار شو او چې دوی دا قلا فتح کړه د هغې نه پس بیا نور پرېوت غذا نبیون غذا ته لاړ یو پیغمبر وی دا حضرت یوشع علیه السلام دی غذا نبیون غذا ته لاړ یو پیغمبر من الانبیاء د پیغمبرانو نه چې لاړو نو فقاله ده ووې د خپلو لقومه خپل قوم ته دا څوک چې ورسره جهاد ته تله ده ته وایي هلکه دا یو څو قسمه خلک ما سره مه ځئ لا یتبعوني زما تابعداري دې نه کوي ما پسې دې نه ځي رجل یو سړی دا مخکې تیر شو هغه سړی دې ما سره نه ځي چې ښځه یې کړې ده او نن سبا یې راواده کوي خو لا راواده کړې نه ده دی دې ما سره نه ځي او چې دی جهاد ته لاړ شي پریشانه به ای به هلته او زړه به دلته رجل یو هغه سړی دی ملکه بزع امراتن چې هغه مالک شوي وي د هغه بزع د ښځې بزع د دې ښځې د عضو مخصوص نه دی دا خاص اندام چې دا تاسو ورته فرج وایې دغه مطلب دا دی نکاح ورسره کړې ده ملکه چې هغه مالک شوی دی بزع امراتن د فرج د یوې ښځې وهو یرید او دې اراده کوي ان یبنی بها چې دې میلو شي د هغې سره چې دې راواده کړي د هغې سره دغه شي خو ولما یبنې او لا تر اوسه پورې هغه نه دی یو ځای شوی بها د هغې سره موږ ورته پښتانه واده وایو اراده یې ده چې زه یې راودوم خو لا راواده کړې نه ده دا دی ما سره نه ځي دا دی لاړ شي خپل واده دی وکړي یو درې څلور شپې دی ورسره وکړي بیا دی ما پسې راځي دویم ولا احدن او نه یو کس بنا بیوتن چې هغه جوړې کړي وي کوټې یو سړي آبادي کړې ده کنډرې والي دي بنا بیوتن چې هغه جوړې کړي دي کوټې ولما یرفع سقوفهما او لا ده نه دي اوچت کړی چتونه د هغې هغه سړی دی ما پسې نه ځي چې هغه کنډرې والي دي خو د کنډرو د پاسه یې چتونه نه دي اچولی ځکه چې اوس خو لږ بارانونه کم دي مخکې به چې خلکو کنډرې د خټو ووالې نو زر وی شا به چت پې واچوی چېرته باران نشي چې باران به شو دا کنډر به روان که نو یو سړی دی کوټې جوړې کړي دي کنډرې والي دي دی زړه دی چې د دې د پاسه اوس زه دغه اچوم چتونه خو لا چتونه یې نه دي اچولي دا ما سره نه ځي دا هم مشغوله دی ولا احد دریم او نه یو کس اشترا غنما چې هغه اغستې وي ګړې وزې یو سړي وزه اغشتې ده یو سړي ګړه اغشتې ده او خلیفات یا بلار بې اوښې یو سړي غوا ده نن سبا لنګېدو کې دا یو سړي وزه ده نن سبا لنګېدو کې دا یو سړي ګړې دغه دی دا اوښې اغشتي دي او هغه نن سبا لنګېدو کې دي وهو ینتظرو او دا سړی انتظار کوي ولادها د لنګېدو د هغې د بچي راوړو د هغې چې خیره سره دې ورځ دوه کې به مې اوښه بچی راوړي ځکه چې د دې مشغوله یي داسې قسم ما سره دی نسی دی لاړ جهاد ته فغزا نو دی غزا ته لاړ چې لاړ فدنا من القریه نو هغه نږدې شو هغه کلي ده دشمن ته فدنا نو هغه نږدې شو من القریه کلي ده دشمن ته کله صلات العصر په وخت د مانزه د مازیګر کې داسې وخت ور ورسېده چې بس د مازدیګر د مانځه ټیم و صلات العصر ورپسې څنګه دی دا قدغه دی وقت او قریبا یا او قال یا داسې وایي چې قریبا من ذالکه نږدې و مانځه د مازدیګر ته اوس نور پریوتو ته نږدې دی فقال للشمس نو دی پیغمبر ووی نور ته چې انکې ای نوره ته چې مأمورتون تا ته امر شوی دی نوره تا ته هم د الله حکم دی چې په دا ټیم باندې پریوزه وغورځېږه و انا مامورون او ما تم امر شوی دی تا ته هم امر دی د پریوتو و انا مامورون او ما ته هم امر شوی دی د څه شي امر درته شوی دی ځینې خلک وایي صلاتن د منځو تا ته امر دی د پریوتو ما ته امر دی د مانځه کولو اوس چې موږ اودسونه کوو هر څه کوو نوره ته پرېوځې د دې وجې نه برقرار شه لږ لیکن استادان وایي چې نه دا خبره نه جوړیږي اصل کې وجه د دې دا ده چې د جمعې ورځ ده اوس چې نور پریوزي د خالی دغه شروع کیږي او د خالی په ورځ یا د خالی په شپه باندې دوی باندې بیا جنگ کول سو هغه بندو نو ورته وایي ما ته امر شوی دی د جهاد فی سبیل الله تا ته امر شوی دی د پرېوتو نو داسې چل وکړه چې زما د دې کار دپاره د خپله اراده لږه پرېږده اللهم احبسها یا الله ته رابند که دا انور علینا په موږ چې پرې نوځي فحبست نو رابند کړی شو حتی تر دې پورې فتح الله علیه چې الله فتح کړه د علاقه په ده باندې فجمع الغنائم دا اوس هغه ټکې راغی فجمع الغنائم نو دې پیغمبر را جمع کړه غنیمتونه چې غنیمتونه را جمع کړل هلته یې کېښودل دوی به غنیمت را جمع کړه هلته به یې کېښود اسمان نه به اور راغی فجا فجاءت نو راغې هغه فجاءت نو راغې هغه څه شی راغې یعنی النار یعنی اور د اسمان د طرف نه اور راغی لتاکلها د دې د پاره چې دا اور اخري دا غنیمت مراد د خوراک نه څه دی سوزول فلم تطعمها هغه اور راغی لیکن دا غنیمت یې ونه خوړه ویې نه سوځو چې غنیمت به اور وسوځو دا نښه د قبلېدو وه چې او به نه خوړه دا نښه د دغه وه د نه قبلېدو فقال نو دې پیغمبر ووی قوم ته وی ان فیکم غلولا یقینا په تاسو کې د خیانت په غنیمت کې ان فیکم یقینا په تاسو کې د قومه غلولنا خیانت په مال د غنیمت کې اوس دا خائن او دا خیانت کوونکي به څنګه معلومو نو عجیبه کار کوي وایي د هر قوم نه یو یو سړی را مخکې شي ماله د لاس راکي یو وله لاس ورکو بل وله لاس ورکو بل وله لاس ورکو چې هغه یو راغی د هغه لاس د دې پیغمبر د لاس پورې ونښت وایي ستا په قوم کې دغه دی قوم خو معلوم شو خو اشخاص خو ندي معلوم کنه کسان خو ندي معلوم و یوس د ټول قوم راوله چې ټول قوم یې راوستو هغوی وله یو یو لاس ورکو چې کتل نو دی کې دوه یا درې کسان داسې و چې د هغوی لاسونه د پیغمبر د لاس پورې دغه شو ونښتل چې ونښتل وایي تاسو خیانت کړی دی منډه راوړئ هغوی وی او راومړه چې لاړو دا نه سونه پټه کړې وه لکه دا د غوا سر نه دی دقسې یو دغه دی یو غټه تیږه د سونې لکه د غوی د سر عمره دی راوړله کېښوده فقال څنګه دی ان فیکم غلولا یقینا په تاسو کې د خیانت فلیبایعنی نو ما سره د بیعت وکړي من کل قبیله د هرې قبیلې نه رجل یو سړی لکه مثلا یو دا قبیله ده تاسو نه یو کس راشي مال لاس راکړي تاسو نه یو کس راشي مال لاس راکړي هغه چې دی مثلا د دې قبیلې چې کم سړی و د هغه لاس ونښت وایي ښه تاسو کې دغه دی خیانت دی اوس کم یو دی نو بیا دا قوم راواغشته بیل بیل سره بیعت وکړو فلزقت ید رجل نو انخط لاس د یو سړي بیده د لاس د پیغمبر پورې فقال وی وی فیکم الغلول په تاسو کې خیانت دی فل فل تبایعنی نو بیعت دی او کی زما سره قبیلتو کا ستا دا غونډه قبیله چې پته ولګي چې بیا د دې قبیلې د بیل بیل سړي سره بیعت شروع شو فلزقت ید رجلین نو انخت لاس د دوو سړو او قال یا دسې وایي چې سلاستن د درې کسانو د غله دریو د درې کسانو لاس د پیغمبر د لاس پورې ونښته بیده د لاس د پیغمبر پورې فقال نو رسول الله د درې کسانو ته وایي چې یا لکانو فیکم الغلول په تاسو کې خیانت دی ویو فجاءو برأس برأس نو دوی راوړو یو سر مثل رأس بقره پشان دا غسر د غوا من الذهب د سرو داسې د سرو یو سر غوندې جوړ شوی او لکه د غوا د سر پشان وی صاحب دام کړی دی وی خلاړ شه په هغه غنیمت کې هلته کېدی فوزعوها نو دوی کې خود ده فجاءت النار د پر نراغ اور او فاکلتها هغه غنیمت یې وخوړو دا نښه د قبلېدو وه اوس وګوره دې خلکو له غنیمت جایز نو ثم احل الله لها لنا بیا الله ولګېده او حلالې کو زمونږ دپاره الغنائم غنیمتونه لاړ شه جهاد هم وکړه د دنیا عزت هم درته میلو شي اجرونه او ثوابونه هم درته میلو شي او مالونه هم درته میلو شي دا ولې الله مونږ ته حلال که غنیمتونه وی رعا ضعفنا الله لیده زمونږ کمزوروالی چې دا امت کمزوری دی و عجزنا او زمون عجزوالی نو فاحلها لنا الله ولګید او د زمون د پاره حلال کړو بابون دا یو بل باب دی الغنیمت لمن شهد الوقع الکه چې جهاد وشي غنیمت ملو شي دا غنیمت په تاسو په چا باندې تقسیموي وی دا به په هر چا نه تقسیموي دا چې څوک دې واقع ته راغلي دې جهاد ته راغلي په جهاد کې شریک شوي وي هغه له به ورکوي بل چاله نه بابون دا یو باب دی چې الغنیمت لمن غنیمت به د هغه چا دپاره وي شهد الوقعه چې هغه حاضر شوي وي چا ته هغه واقع ته هغه جهاد ته حاضر شوي وي که کم سړی حاضر نه وي هغوی دپاره نشته حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال زید ابن اسلم د خپل پلار حضرت اسلم نه روایت کوي تاسو ویلیو اسلم دا د حضرت عمر صاحب آزاد شوی مریم دی او بیا د حضرت عمر صاحب خادم هم دی قال دی وی چې قال عمر عمر وی حضرت عمر ډیر لوی منتظمو ډیرې علاقې وی لکه عراق هغه فتح شوې داسې مصر علاقې فتح شوې لیکن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا تقسیم نکړي وی دا ځکه نه تقسیمو چې آینده دپاره به بیا حکومتونه راشي او چې حکومتونه راشي نو هغوی سره به بیا ځمکې نه نو هغوی به څنګه ژوند تېروي نو قال عمر عمر ووی لولا آخر المسلمین که چېرې خیال نه وي د دې آخري مسلمانانو چې زمونږ نه پس چې بیا وروسته مسلمانان راځي او هغوی حکومتونه کوي او د هغوی دپاره ځمکې سرکاري نه وي نو دوی به ژوند څنګه تېروي که چېرې نه وي خیال ساتل د هغه رستنو مسلمانانو نو ما فتحت قریة نه به وي فتح شوي یو کلی الا قسمتها مګر ما به دا کلی تقسیم کړی وي بین اهلیها په منځ د چا کې د اهل د هغې کې نو اهل د هغې څه شو مجاهد وګورئ د تقسیم چې دی چې کوئ چاله به کوئ هغه چا باندې به کوئ چې څوک په جهاد کې شاملي که چېرې د رستنو خلکو خیال ساتل نه وي نو ما به چې کله فتح کېدی ما به تقسیمولی چې کله فتح کېدی ما به تقسیمولی دا پېښور کې نه دي مخکیني خلک چې تیر شوي دي د حکومت لپاره ډېرې ځمکې اغشتې دي په هغه ځمکو باندې اوس موجوده وخت کې حکومت مزې کوي دا ځینې علاقو کې فوجیان دي په ځینې علاقو کې ایرپورټ جوړ دی په ځینې علاقو کې سرکاري دفترې دي نو اوس که مخکینو خلکو د ځمکې نه وي اغشته نو د رستنو خلکو بیا چېرته کول الا قسمتها مگر ما به تقسیمولې بین اهلها بین اهلیها په منځ د هغه اهل د دی کې هغه اهل د هغې څوک چې چا فتح کړي کما قسم النبی صلی الله علیه وسلم خیبره لکه څنګه چې رسول الله خیبر تقسیم که خیبر چې رسول الله دغه کنو هغه تقسیم کو اصل کې د خیبر دو حصې دی یو هغه دی چې هغه عنوتن په زور فتح شوی دی یو هغه علاقه و بعضې علاقې چې هغه صلحن فتح شوی دی کم چې عنوتن او په زور فتح شوی دی رسول الله هغه په مجاهدو تقسیم که او چې کم په صلح او هسې لږې غوندې علاقې وي هغې نه دی تقسیم کړي خان کما قسم النبی صلی الله علیه وسلم خیبره نو مطلب دا شو چې د دینه دا معلومه شوه چې غنیمت تقسیموي نو دا به په منځ د هغه چا کې تقسیموي چې څوک حاضر دی واقع ته اوس دلته سوال دی چې علاقه فتح شوه حق د دې د حق او د دې ځمکې او د دې جایداد د تقسیمولو چاله دی مجاهدو ده نو چې د مجاهدینو حق شو نو حضرت عمر بیا ولې دا حق حقدارو ته نه ورکوي علاقه فتح شوه مثلا دا لنډي کوتل فتح شو او د دې چې څومره ځمکې دي د دې حق چې دغه د مجاهدو دی او دغه وایي جرنیل چې نه موږ دا نه فتح کوو دا تقسیموو نه دا ولې عمر دا ولې نه تقسیمولی نو ستاسو دا حشه وایي چې عمر صاحب په زور تې دا ځمکې نه اغشتې عمر به راغی ورته به سوال کو مینت وی دا پیسې والا او بعنیها دغه په ما خرڅ کړه د بیت المال نه به پیسې ورکړې او هغه حصه به یې ترې واخېسته بل له به ورغې هغه له به یې پیسې ورکړې او به یې ترې واخېسته هغه علاقه به غونډه سرکاري حکومت ته پاتې شوه ښه باب من قاتل للمغنم بل سرنامه دی دا باب دی دا غچا چې هغه جنګ کوي خو للمغنمې صرف د غنیمت دپاره یو سړی ځي جهاد ته خو صرف او صرف د دې دپاره ځي چې هلته راته ټوپک میلو شي هلته راته بل شی میلو شي نو هل ینقصو آیا دا اراده او دا نیت کمی من اجره بدله ده ده یو سړی جهاد ته ځي د دې دپاره ځي نیت کې دا ده چې ما ته هلته غنیمت میلو شي نو دا اراده او دا نیت چې وکړي نو دا نیت د ده اجر او ثواب کمی که نه کمی نو تاسو ته به د حدیث نه معلومه شي چې ریاضه د سره اجر نشته ته لا وی کمی او زیاته یې کمول ممول پکې نشته ذره اجر د ده نشته انما الاعمال بالنیات دار مدار د دا عمل په نیت دی که په نیت د ثواب ځای ثواب دی که په نیت د غنیمت ځای غنیمت دی نو باب من دا باب دی د هغه چا قاتله چې هغه جنګ کوي للمغنمې دپاره د غنیمت نو هل ینقصو ایا دا اراده دا کمی من اجره د اجر د دنه چې هغه اجر د جهاد دی که نه نو تاسو ته به وایي د سره اجر نشته حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو موسى اشعري وي چې قال اعرابي اوی یو باندچی یو باندچی راغی رسول الله ته هغه وی قال اعرابي اوی یو باندچی لنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته باندشی یو پیغمبر علیه السلام ته وی تپوس کوي وی حضرت الرجل یو سړی دی یقاتلو هغه جنگ کوي للمغنمې د پاره د غنیمت یو سړی دی هغه جنګیږي د دې دپاره په مورچه باندې حمله دې دپاره کوي چې ماته غنیمت ملو شي یو والرجلو او بل سړی دی یقاتلو هغه جنګیږي خو د خپل شهرت دپاره لیسکره د دې دپاره چې د ده نه ذکر وشي خلکو کې د ده ذکر وشي چې پلانې دومره بهادر دی او دومره دی والرجل او بل هغه سړی دی یقاتلو چې هغه جنګیږي خو د څه دپاره لیسکره چې د ده ذکر وشي د ده د بهادرۍ ذکر وشي د دې معنی کوي سمعه چې خلک مې واوري ویقاتل یا جنګیږي لیوري مکانه چې خلکو ته وښیي هغه خپل ځای چې په جنګ کې زه کم مقام لرم د دې معنی کوي ریاکاری د دې ملې معنی کوي سمعه شهرت د دې دویم معنی کوي ریاکاری یو سړی د غنیمت لپاره جنګیږي یو سړی د نامې لپاره جنګیږي یو سړی د ریاکارۍ لپاره جنګیږي په دې دریو کې کم فی سبیل الله دی من فی سبیل الله څوک دی فی سبیل الله دا چې د غنیمت لپاره جنګیږي دا د الله په لار کې دی که د شهرت لپاره کیږي دا د الله په لار کې دی او که د ریاکارۍ لپاره نو فقال رسول الله ورته وایي امیدګله دا یو هم نه دی چې د غنیمت لپاره جنګیږي دام فی سبیل الله نه دی که د شهرت لپاره جنګیږي دام فی سبیل الله نه دی او که د دکاونې لپاره جنګیږي دام فی سبیل الله نه دی من قاتل هر هغه څوک چې هغه جنګیږي لتکون کلمت الله د دې دپاره چې شي خبره د الله هی العلیا هغه اوچته وی جنګیږم د دې دپاره چې د الله دین په دې نورو رسمونو او رواجونو باندې غالب شي دې دپاره لتكون چې شي کلمت الله کلمه د الله چې هغه دی لا اله الا الله محمد رسول الله هي العلیا هغه اوچته شي نو فهو فی سبیل الله دقه سړی چې دی دا د الله په لار کې دی باب قسمت الامام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره او غاب عنه دا بله مسله ده د یو علاقې نه حکومت د پاره مال راغی مثلا یو کافر ولګېده په تحفه کې چې دی نو مال راولیږه یا د یو علاقې جزیه ده یا خراج دی یا د فی مال دی او هغه مال سرکاری راغی دلته چې راغی دا چې حاکم تقسیموي نو صرف په دې موجوده خلکو به تقسیموي لکه د غنیمت په شان کنه په غیر موجودو لم ورکولی شي وی روره دا خو د غنیمت مسله نه ده د موجودو لم ورکولی شي او چې کوم موجود نی هغوی دا پر پټ ساتلی شي نو دی وی قسمت الامام تقسیم د حاکم ما هغه مال لا یقدم علیه چې په ده باندې د یو علاقې نه راشي د یو صوبې نه مال راشي حاکم ته او دی هغه تقسیموي ویخبأ لمن او پټ ساتي د هغه چا دپاره ویخبأ او پټ ساتي د هغه چا دپاره لم یحضره چې هغه د مجلس ته حاضر نی اوس دې کلي کې دی خو دغه نه دی حاضر نه دی او غابه یا د دې علاقې نه غایب دی عنه د ده نه ماوې سرکاري مال راغې چې راغې دلته څه ملګري حاضر دي څه ملګري حاضر نه دي امام ولګېده دې ملګرو باندې دا مال تقسیم کی خو څه حصه وساتي د هغه چا دپاره چې هغه دلته حاضر نه دی عبدالله ابن ابي ملیکه وی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات وسلام چې دی اهدیت له په تحفه کې راوړل شوې هغه ته رسول الله ته په تحفه کې راوړل شوې عقبیتون عقبیتون دا دغه نه خلک چې اغوندي دا څه ورته وایي دا چپنې رسول الله ته راوړل شو چپنې مسله دا ده چې یو حکومت ولګي او بل حکومت ته تحفه کې شی راوړي دوستانو دا ګورې د دې بادشاه نیخه دا تحفه کې دی باچا له نه دی رالیږلی دی په تحفه کې وطن ته رالیږلی دی د دې وجې نه حکومت به ولګي هغه شی به دغه کې خپله خزانه کې واچي او کنه قوم راغونډ کې او په قومي تقسیموي هم صحیح ده نو په تحفه کې راوړل شو پیغمبر علیه السلام ته اقبیتونه دا دغه دی دا چپنې او دا د څه نه وي من دی باجن د دی باج نه کمه کپړه چې د ریخمو نه جوړي دغې کپړې ته دغه وي ښه دیباج من دیباجن د کپړې د ریخمونه او څنګه وې مزررتن چې هغې ته بټنې اچولې شوې وې بې ذهبې د سرو دا تڼې نه دي بټنې دا ورته د سرو وي مزررتن چې هغې ته بټنې اچولې شوې وي بالذهب د سرو فقسمها فقسمها نو رسول الله دا چپنې تقسیم کړې فی ناسن په دا خلکو کې من اصحابه د خپلو ملګرو نه د خپلو ملګري چې کم حاضرو په هغوی باندې دا تقسیم کړې وعزله منها او بیل یې کړه د دغې چپنو نه واحدا یوه یوه چپنې راواغشته تی بیلی کړی ځان لی کړه دا اوس یو صحابي ته ساتي چې هغه صحابي دې مجلس ته حاضر نه دی وعزل منها او بیلی کړه د دغې چپنو نه واحدا یوه د چا دپاره لمخرمة ابن نوفل د پاره د مخرمه ابن نوفل هغه پرون نو تیر شوی که بله ورځو مسور ابن مخرمه هغه دغه ته چې وایي علي ابن حسین ته چې دا توره دې ما لره د دغه مسور پلار د مخرمه خو دا غریب لږ د خوی نه سختو داسې عربي غوندې خوی او سختو کله چې تقسیم وشو اوس رسول الله ولا شی ساتلی دی دا بوډا دی چې دی خبر شو چې رسول الله خو خلکو له چپنې ورکړي دي او مال نه دي راکړي نو سخت غوسه شو زوی ته وایي مسوار ته چې شابه ما بوسه رسول الله له مې بوسه چې راغې بار ودرېد اوس چغې وایي ساده پاده سړی و وی منډه مالی روباسه پیغمبر علیه السلام ښیي چې منډه مالی روباسه مسور ورته وایي یا بابا جي رسول الله دی هغه دله څنګه روباسم وایي نه نه نه هغه خو څه جبار نه دی څه ظالم خو نه دی څه متکبر خو نه دی که خو ډېر ښایسته اخلاق دی دا خبرې کور رسول الله واورېدې چې راووې بس راووت چپنې راغشتې وه وایي مې دغه دې مخرمه مړه ده وګوره تاله مې ساتلې وه نو چې داسې ورمخکې کوله نو دا بټنې نه دي دا د سرو دی ورته ورمخکې کړې وګوره که نه د سرو پکې دا بټنه ده دا بټنه ده دا بټنه دی ورمخکې کړې نو خوشحاله شو ښه فجاء نو راغې دا مخرمه ومعه ابنه او د هغه سره خپل زوی المسور ابن مخرمه چې هغه څوک دی مسور ابن مخرمه دی اوس د ځان سره کړی دی فقام علی الباب نو ودرېده په دروازه د رسول الله او فقال خپل زوی ته وایي چې ادعوه ادعوه راو غواړه رسول الله لی زما د پاره زوی وته و یا بابا نو رسول الله ته څنګه ووایم چې هله راشه پلار مې دی خیر دیو ځا چغې وایي بوډا دی فسمع النبی صلی الله علیه وسلم نو په کور کې واورېده رسول الله صوته اواز د چې اواز واورید فاخذ قباء نو راوی غشت هغه چپن او فتلقاه به او دلی مخې ته راوړله فتلقاه به دې مخرمت یې مخې ته راوړه واستقبله او ورمخکې که مخرمه ته بې ازراره هغه بټنې ده د چې وګوره که نه څنګه ښکلې بټنې دي فقال رسول الله وتوی یا ابا المسور یا ابا المسور د زوی نامه مسور ده کنه ای ابو المسور خبأت هذا ما پټه ساتلې وه دا لکه تاله یا ابا المسور ای ابو المسوره خبعتو هذا لکه ما ساتلې وه دا تا ته دوه ځله ورته وایي وی ای ابو المسوره دا می تاله پټه ساتلی و ای ابو المسوره دا می تاله پټه ساتلی و دا دومره رسول الله د د خیال ولی کو وی طبیعت کې سختوالی و یو طبیعتیم سختو بل زوړم و چې زوړم شي نو بیا دغه شي دا طبیعت سخت شي وکان فی خلقه او د هغه په طبیعت کې شدتون سخوالی و طبیعت کې داسې لږ سخت غوندې و پیغمبر علیه السلام خیال وسات رواه ابن علیه عن ایوب د دې حدیث روایت کړی دی ابن ابي العلیا د ایوب نه هغه ځای کې د ایوب نه حماد ابن زید کړی دی وقال حاتم بن وردان حدثنا ایوب عن ابي المليكه عن المسور بن مخرمه قال دلته مسور دی قدمت علی النبی صلی الله علیه وسلم رالی په پیغمبر علیه السلام اقبیتون چپنې تابعه متابعت کړی دی د ده اللیسو لکه څنګه چې ایوب دا روایت کوي نو دقسې د ایوب متابعت کړی دی لیس د ابن ابي ملیکه نه بابون دا یو بل باب دی کیف قسم النبی صلی الله علیه وسلم څنګه تقسیم کو پیغمبر علیه السلام قریظه ته هغه ځمکې د بني قریظه و نظیر او د بنو نظیر الله چې د بنو نظیرو علاقه فتح کړه د بني قریظه او علاقه فتح کړه نو دا ځمکې او دا باغونه رسول الله څنګه تقسیم کړه وما اعطا من ذالک او هغه چې رسول الله ورکه د دینه فی نوائبه په خپلو دغه کې حادثو کې په خپلو ضروریاتو کې رسول الله د بنو نظیرو ځمکې څنګه تقسیم کړې نو که ستاسو خیالو دا خو په صلح باندې دغه شوې که نه فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام چې دا ځمکې او دا باغونه رالل نو انصار یې راوغوښتل تاسو ویلي چې انصارو تاسو خپلې ځمکې او باغونه نیم کړي دي نیم هم ځان ته پرېښي دي او نیم هم مهاجرو له ورکړي دي کورونه هم تقسیم کړي دي نیم هم ځان ته پرېښي دي نیم هم مهاجرو له ورکړي دي نو که ستاسو خوښه وي نو زه به داسې چلو کوم چې د بنو نظیر او د ځمکې به غونډې ماجرو ته ورکم او ماجر به ولګي تاسو ته به هغه خپلې ځمکې او باغونه در دغه کي در واپس کي داسې که خوښوي او که نه دام خوښوي چې دلته تاسو وایې چې نه موږ له راکې نو زه به دلته دا تقسیم کم څه به ماجرو له ورکم څه به تاسو له درکم خو ماجر به د سره هلته په خپلو ځمکو کې شریکي دوی وی حضرت موږ به لږ مشوره وکړو چې مشوره یې وکړه د مشورې نه پس رالل رسول الله ته وی حضرت څه ښکلي خلک دي وی د بنو نظیرو ځمکې غونډې ماجرو ته ورکې دا بې وطنه خلک دي غونډې ځمکې ورکې او موږ سره چې هلته کوم دغه شریک دي په هغې کې د موږ سره شریک رسول الله وایي نه نه داسې نه کوو نو بیا پیغمبر علیه السلام ولګېد د بنو نظیرو ځمکې غونډې راواغېشتې هغه یې مهاجرو ته ورکړې بغیر د بعضې ځمکو نه او مهاجر ولګېدل هغه انصارو ته خپل دغه ځمکې او باغونه واپس کړل حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا موطن بن نبي قال سمعت انس بن مالك يقول حضرت انس يدي هغه به وي چې کان الرجل او به یو سړی یجعلون النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه به ګرځولې او ورکولې د پیغمبر علیه السلام دپاره النخلات کجوری حتی افتتح قریزه تر دې پورې چې رسول الله فتح کړه علاقه د قریزه و نظیر او د بنو نظیر د دې نه مخکې چې رسول الله راغی نو د هغوی د معاش سنو ماجر رالل د معاش سنو نو رسول الله ماجر راواغشته په د انصارو تقسیم کړو لیکن پاتې شو پیغمبر علیه السلام نو پیغمبر علیه السلام ته به یوم راغی حضرت دا پنځه قجورې سته دا دغه د ونې بل به راغی حضرت دا پنځه ونې سته دا به ورکولې کله چې الله تعالی بني قریظه او د بنو نذیر علاقه فتح کړه نو په دې کې بعض دغه داسې چې هغه بیا پیغمبر علیه السلام دغه هغه فیوه د ځان سره وساته او بیا بیا د هغې نه د مسلمانانو هر څه پوره کول بیا پیغمبر اسلام هغه د انصارو کجورې هغوی ته دغه کړې واپس کړې خ وکان بعد ذالک او رسول الله به پس د دینه یرد علیهم دا خپل کجور د انصارو دا به هغوی ته واپس کولې بابو برکت الغازی دا باب دی د برکت د مجاهد فی ماله په مال داغه کې حیا چې ژوندی وي و میتا او مړي مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام و اولات الامر او دغه اختیارمنو د کار د دین امام بخاری وی چې په جهاد فی سبیل الله کې د دنیا برکت هم دی او د آخرت هم دی کم خلک چې جهادونه کوي آخرت به هم الله باد کی هغې هم وعدې دي خو وروره د مجاهد سړي به دنیا هم آبادوي کم مجاهد چې هغوی جهاد کړي د رسول الله سره یې کړي یا د رسول الله نه پس چې اسلامي حاکمان راغلي دي او د هغوی سره جهاد کړي په ژوند کې هم الله د هغه مال کې برکت واچوي د مرګ نه پس به هم الله تعالی د هغه په مال کې برکت واچوي برکت الغازي برکت د مجاهد په څه شي کې برکت فی ماله په مال د هغه کې حیا په داسې حال کې چې دا مجاهد ژوندی وي الله به هغه له مال کثیر ورکي و میته او چې بیا مړ شي د مرګ نه پس بم لږ مال به پاتې لیکن الله به هغې کې بې اندازې برکت واچي او دا جهاد یې کړي د چا سره مع النبي صلی وسلم په مرګتیا د پیغمبر علیه السلام کې کړي لکه صحابه یا د هغه نه پس و ولات الامر او د هغه اختیارمنو د کار چې کوم وروسته اسلامي حاکمان راغلي وي او د هغوی په مرګتیا کې جهاد کړي د دې څومره برکت دی حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن احدثکم دا ابو سلمه وی چې دا دغه وی دا اسحاق ابن ابراهیم خپل استاد ابو اسامه ته چې احدثکم آیا حدیث بیان کړی دی تاسو ته هشام بن عروه حضرت هشام ابن عروه عن ابیه د خپل پلار نه چې عروه دی عن عبدالله ابن زبیر او هغه روایت کوي د عبدالله ابن زبیر نه دا رستنی حدیث ته د بیان کړی دی که نه نو په دې کې خو نشته خو ښکلې نسخې چې دي نو هغې کې رستو به راشي نعم او دا حدیث ما ته بیان کړی دی ما ته هشام بیان کړی دی هغه د خپل پلار عروه نه بیان کوي او عروه د چا نه بیان کوي د خپل رور عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه نه قال دی وی لما وقف کله چې ودرېده په میدان جنگ کې حضرت زبیر نه دی د رسول الله سره ډېر جهادونه کړي دي او خاص کر په میدان د احد کې چې د کومې قربانۍ کړي دي نو ما وی بیا اندازې قربانۍ دي د دې قربانو په بدل کې الله دله څومره خیر او برکت ورکړی لما وقف الزبیرو کله چې ودرې د زبیر په میدان جنگ کې یوم الجمل پر ورځ د جنگ جمل دا حضرت عثمان صاحب شهید شوی دی معاویه صاحب چې دی دا د شام گورنر و دی شهید شو د ذوالحجې میاشت وه حضرت عایشه بیبي دا حج ته راغلې وه او چې حضرت عثمان شهید شو نو په ډېر ظلم سره شهید شو خپل کور کې و دا غلغه نه دي دا غلط خلک د ده د کور نه تو شوي وو چې تاو شوي وو پرې راوختل وایي ده تلاوت کو او په هغه تلاوت باندې د دې غریب نه سر ووو موږ وایي حلالې که او د ده د وینې مبارکې هغه د په هغه قرآن مجید باندې مو لګېدې یو عالم دی اوس وفات شوی دی هغه به وي د ماسکو په یونیورسټۍ کې دغه قرآن مجید د هغوی په عجبګر کې اوس هم پروت دی د ماسکو د روس چې هغه کم قرآن چې ده تلاوت کو او د هغه وینې په دې قرآن باندې دغه شوي دي خیر دا خو وفات شو چې وفات شو حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلیفه شو چې خلیفه شو هلته کې شام چې دی هغه د معاویه صاحب د لاندې نو د دارالخلافه د دې ځای نه یوړه کوفې ته لاړو چې کوفې ته لاړو خلکو حضرت عیشې ته مشوره ورکړه چې ته واپس مدینې ته مزه حالات خراب دي نو حضرت عیشه بی بی د دغه نه روانه شوه د مکې نه بصرې پلو لاړه حضرت علی ولا مخې له راغی وی بی بی سره راغلی اوس دې سره د دنیا قومونه په دا لار کې یو ځای شوي دي نو هغې ورته دا ټوله بیان وکړه چې رالم دی له چې کوم قاتلان د حضرت عثمانو نن هغه تا سره ناست دي دا څه ډېر زیات او دا موږ ته حواله که خیر خبرې کېدې کېدې پټه مشوره په دې باندې وشوه چې ته زمونږ مرګتیا وکړه دا قاتلان به مونږ تا ته دغه کو درواله کو فیصله وشوه کله سبا ته چې کله قاتلانو ته پته ولګېده دا په سوونو خلکو نو دوی وی چې دا خو سبا مونږ گرفتاری نو هغوی دا سازش وکړو چې د شپې رالل او د علي صاحب د ملګرو د طرف نه د حضرت عشې په ملګرو باندې تیراندازي شروع کړه او د هغه شي پرې راوورول چې راویې ورول هغوی وی وای دلته غلط فهمي رالله یو طرف ته راسره خبره د صلح کوي او بل طرف ته راسره دغه کوي باندې دغه کوي تیراندازي دقه ځای کې غلط فهمۍ د وجې نه جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نو په دې کې حضرت زبیر چې دی دا د حضرت عشی بی بی سره وخه د حضرت عشی بی بی سره حضرت علی چې زبیر ولیده و یا زبیره وی تا ته رسول الله څه ویلي چې ته به د علي په مقابله کې ودرېږي خو ګورې دا درته وایم چې د علي مقابله مه کوه درته ویلي و که نه وی او ویلي و دقه ځای کې زبیر راوتښتېد راواپس شو د جنګ نه چې راواپس شو دا سازشیان نه دي دوی په لاره کې یو ځای دی وادي سبا ورته وایي وادي سبا په دقه ځای کې غریب په دوکه کې مړ دا دغه حضرت زبیر هغه واقع بیانوي نو ما وی دې جنگ ته جنگ جمل وی جمل نر اوخ ته وی په دې کې حضرت عایشه بیبي په اوخ باندې سوره وه نو د دې جنگ نامه ده جنگ جمل کله چې ودرېده په میدان کې زبیر یوم الجمل په ورځ د جنګ جمل نو دعانی دی زبیر زه راوغوښتم عبدالله وی دا زوی نه دی زه یې راوغوښتم چې بچیه راشه هلکه د دې خیال کوئ ښه خبر کوئ چې کله خو د باندې مرګ راغی بچی راوغواړئ ما باندې د پلانی قرض دی ما باندې د پلانی قرض دی ما باندې د پلانی قرض دی منځ کې پیسې نشته د اجره د اجره خرڅه کې هغه پلانې پټې خرڅ کې پلانې خرڅ کې زما قرض پې دغه کې ښه بچو پوره کې دعانی عبدالله وی زه راوغوښتم فقمت الی جنبه نو زه ودرېدم د هغه خواته فقال نو دې پلار راته ووی زبیر چې یا بنیه ای بچوړیه انه یقینا لا یقتل الیوم قتل به نه کړی شي نن ورځ په دې میدان کې الا ظالم مګر ظالم او مظلوم یا مظلوم که قتلیږي نو یا به ظالم قتلیږي یا به مظلوم قتلیږي ظالم به قتلیږي یا مظلوم یو وجه د دې دا ده امیدګله هر سړی په ځان ګمان کوي چې زه مظلوم یم خو بل پې ګمان د څه کوي چې دا ظالم دی زه ته چې سره جنګ کوو نو ته ځان ته څه چې زه مظلوم یم لیکن زه درته څه ویم چې ظالم یا دا دی چې جنګ چې کیږي نو یو پکې ظالمي بل مظلومي و انی لا اورانی او زه ګمان نکوم په ځان الا ساقتلو مګر دا دی چې زر دی چې زه به قتل شم الیومه نن ورځ مظلومه په داسې حال کې چې مظلومې ما او مقصې وشوه دی د جنگ نه واپس شو یو دره کې روان دی وادي سبا هلته په دوکه کې یو سړي مړ کړو و ان من اکبر همي او بېشکه غټ د غم زمانه او بېشکه و ان اکبر همي او یقینا لوی غم زما څه دی لدیني لدیني هغه زما قرض دی په ما باندې قرضونه دي اقا قرضونه زما لوی غم دی افترا دیننا آیا ته وینې زمونږ قرض یبقي چې هغه به پاتې کي من مالنا د مال زمونږ نه شی انس شی بچیه چې دا قرضونه پوره شي نو زمونږ ته به نور مال پاتې شي که نه فقال وی وی یا بنیا ای بچوړیا بع مالنا خرڅ که زمونږ مال چې څومره ځمکې دي هغه خرڅ که وقضې دیني او پوره که زما قرض زما قرض پوره که و اوصا بالثلث او چې د قرض نه رستو که مال پاتې شي د هغې د درې مې دغه یې وکړ وصیت و اوسوا بالثلث او وصیت یې وکړ د درې مې یاد خیال دی چې دا درې مال مې پلانی لا ورکه پلانی لا ورکه پلانی لا خو زبیر عجیبه کار کوي دا درې منه ده دا درې ضایع کوي دا دوه حصې نورو له ورکې او عبدالله دا یوه حصه راواله دا د خپل زامنو له ورکه په زبیر باندې د عبدالله دغه نه دي بچي چې هغه د دو نصیح کېدل دا پې ډېر ګرانو وی دا سلوسو درې ځایه که دوه حصې نورو له ورکه او د سلوس سلوس دغه له ورکه خپلو بچو له دی ها و اوصا بالثلث او وصیت وکړه د ثلث خو وثلثه دا هو ضمیر راجع کې ثلث ته وثلثه او درېیمه د دې درېیمې د هغې وصیت یې وکړې بنیه زامنو د عبدالله ته چې د عبدالله بچی چې زما نسی د هغه ورکوي یعنی لبنی عبدالله ابن زبیر د پاره د زامنو د عبدالله ابن زبیر یقول وی سلس الثلثه تقسیم کا دا ثلث اصلاصا په درې حصې فان فضل من مالنا فضل که چېرې پاتې شو د مال زموږ نه زیات شي بعد قضاء الدین پس د پوره کولو د دین نه نو فسلسه نو دریمه د دریمې لولدکه دا به د چا د پاره ستا د اولاد د پاره به یي زه دې ځای پورې بس دی